پھر یہ نہ کہنا کہ طوفان سے گھبراؤ نہیں ہم نے داروں سے الجھنے کی حماقت دیکھی درود شریف ہوا ہے اللہ عزیزانو د ضلع پېښور خصوصا د پلوسه غیورو نوجوانانو مشرانو کشرانو رونو دا یو داسې کلی او داسې قوم دی پلوسی او د دې ګرد و نواه چې په دې کلی او قوم کې د دین او د الله د یووالي خبره کول دا څه نوې خبره نه ده او دا هغه خلق دي چې دوی په خوانه د الله په دین باندې او د الله بندگانو باندې ډېر قربانې ورکړې دي الله دې هغه په خپل دربار کې قبول منظور او ګرځي لکه سرنګا چې ډېر وخت نه ملګری زمنګ د بیان متعلق مطالبه کولا خود ګونا ګو موانع د وجنا او د ملکی حالات په وجه من نه غوښتا چې دا بیان د په دې وخت کې وشي د ډېر تاخير باوجود بیا هم د ملګرو مطالبه پوره کول ضروری وو خو خیر د ټولي دنیا ته پته ده چې زمنګ بیانونه نه سیاسي وي او نه شرانګیز او فتنه انګیز وي زمنګ په تقاریرو کې نچانه د ووټ او نه د نوټ مطالبه یي بلکې بیان او تقریر وای دیتا الله جل جلاله جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تا دو ټوک الفاظ سره فرمایلی دی لتبینا للناس ما نزل الیہم چې بیان به هغه کوي چې کم الله د بره نه څه نازل کړي دي برنا نازل شوی خبره د باز خلکو ذهن کې دا خبره راشي چې بارنا نازل شوی خبره بچي خو حقیقت دا دی لکه څومره چې برنا نازل کړي شوی خبرو کول ګران دي په دنیا کې بل بیان دومره ګران جواب راکې ګران ولی چې زمنګ د قوم او زمنګ د ملک او زمنګ د عوامو د نورو بیاناتو سره ذهنونه داسې جوړ شوي دي که خیالم کړی باز خلق باندې د چرسو لوګې او بوی ډیر بد لګي لګي کنه لګي خو چې یو سړی په چرسخانه کې پیدا شوه او لوی شوی د هغه سړی به د سیګریټو او د لوګي بوی سره طبیعت خرابيږي او که خکیږي با نو که د یو سړی د چرسو لوګي سره طبیعت خکېدو د دې به دا معنا نه وي چې د چرسو لوګی ښه شی دی د دې به دا معنا نه وي چې چرس ښه شی دی معنا به یې دا وي چې زمونږ طبیعت خراب شوی دی په دې خبره پوهېږې څوک چې پوه وی لاس پورته کې شکر دې ټول پوهېږې په کومه خبره کې چې چاله تاوان نه یې کنه په غي ټوله دنیا پويږي خو چې کله د تاوان خبره راشي بیا په خلق سوچ کوي نو غرض مې داو چې زمنګ د مسلمانانو په مخ کې چې کم بیانونه کیږي حقیقت کې هغه بیانونه د طبیعت د خرابولو بیانونه دي په کار دی چې زمنګ سر ته په دړ شي اوم هغه د شر او د فساد بیانونه دي کم بیان چې د الله د کتاب نه خلاف وي ټیک ده خو چون کې منګه عادي شوي یو هغه بیاناتو سره نو چا په بیان کې به د بي بي سي خبري د چا بیان با په نورو سیاسي امورو باندې خلق تی نه بور کیږي د دې دا معنی نه ده چې کني هغه بیان به خ بیاني معنی دا ده چې زمنګ طبیعتونه هغه سره عادت شوی دي څه شي دي ټولو نه مشکل او درون شی ما انزل الله ده ټول نه درون شي مشکل شي چې د هغه ما انزل الله دی کله چې د چا طبیعت د ما انزل الله سره د وخت نه ټیک شوی او جوړ شوی نه نو هغوی په مخ کې چې کله د ما انزل الله بیان وشي نو چې می ګویانې شروع کی او په طبیعتونو باندې بوج راشي نو دومره اوږد تمهید مې د دې د پاره وتړلو چې الحمدلله دا هغه کلی او دا هغه قوم دی چې د الله خبره په دوی درنا نه لګي د دوی طبیعتونه په بوجل کیږي نه او بیا د دې تمهید یو وجه دا هم ده نګیټیو پهلو چې وته ویل شي چې که بالفرض والمحال والتقدیر په چا باندې بعضې خبره درنه ولګېده نو هغه دې په دې پوه شي چې زما طبیعت ټیک نه دی دا دې نه وایي چې خبره ټیک نه ده امید ده چې داغه به طبیعت ټیک نه یا الله دې زمونږ ټولو طبیعتونه ټیک عزیزانو زما مقصد د خبرو کولو دا دی تاسو بلا شی بیانونه اوریدلی دي اورې بای الله دې موږ تاسو لا د نیکه د پاره ژوند راکړي په دې ملک د خلو او د مليانو او د بیانونو کمه نشتا خو البته دومره خبره ده چې بعض خلق به ځان طرف ته بلنه کوي بعضې خلک به د خپل پروګرام او د خپل فائدې طرف ته بلنه کوي بعض خلک به د چا ایجنټان وي خو الحمدلله ثم الحمدلله زه ډیر غریب سړی یم او ډیر ناپوه یم دومره غټ مولا زه نه یم لکه څومره چې دا خلکو ما سره مینه ده خو زه نه د چا ایجنټ یم په دې خبره پوهېږې نه د چا طرف ته بلنه کوم سوا د الله نه او زما په بیان کې سو فیصد دا مقصد وي چې اے الله دې خلقو زړونو ته چې ستا مینه پریوزي موږ د خلقو زړونو ته خپل محبت غورځوله نو غواړو چې خپل صفات وکړو چې جی پلنی ځای کې هم داسې وکړل پلنی ځای کې هم داسې وکړل نه عینه ته شکل یو انسان ودریږي نو کده تور وی عینه کې وتا تور ښکاري که سپین ښکاري جواب راکې او کده د پوزا کګی نو عینه کې وتا کګه ښکاري زمنګا ذاتی چې منګا څنګه خلق یو د دې اډو ایکسپلینیشن د تشریح ضرورت نشته بس په خپل زړه کې دی یو سړی وګوري کده کوګي منګ به تکاګه ښکار کده توري منګ به ولا تور ښکار او کده د سړی زوی منګ ولا سړی ښکار په دې خبره پويږي او کنه پويږي الحمدلله من تاسو ته ټول دنیا خخ کاری خ خلق دي د الله بندگان دي د الله بندگان دي الله په حق جوړ کی خو زمنګ د بیاناتو مقصد به څه شي زړه ته د چا کوزول الله دومره کمزور आवाज نه زړه ته د چا کوزول الله چې ته دومره لوی ملما وکور تبیای زړه ته به د چا مینه نه اچای صرف د چا مینه به اچای لوی وفادار ذات ته قران کریم زه په زه باندې اعلان کړی دی غیر الله د زړه نه وباسا علما پویږي همیشه د پاره نتیجه د اخص ارزل تابعای که یو سړی وایي چې زما ډیر محبت ته الله سره د زړه دومره حصہ مې الله لا ورکړې ده یاره زما 120 جی بی زړه دی او په دې کې مې 100 جی بی الله لا ورکړې دی خو په دې 20 جی بی کې معمولی معمولی داسې رشتہ داران داسې وغیرہ وغیرہ د پارټۍ مشران د غوی د پاره مې لګځه وقف کړي یا 115 جی بی می الله لا ور کړی دی خو 5 جی بی می دوی لا وقف کړی دی یا بالفرض 119 جی بی می الله لا ور کړی دی 1 جی بی می صرف دی خلکو لا مختص کړی دی نو قانون دا دی چې کله په لوټه کې وبو واچي یو ساس کې ناپاکي چې پکې واچوي خلک څه وایي خلک دا نه وایي چې ټوله لوټه پاکه ده یو ساس کې پکې ناپاک دی کوي داسې بلکې دا وایي چې دا ټوله لوټه ناپاکه ده ګزارې کې بهر کلمه توحید منګ لام دغه درس را کوي لا اله څه شي لا اله الا الله رستو راځي لا الہ نشتا معبود برحق نشتا د نظر و نیاز لائق نشتا حاجت روا و مشکل کشا نشتا دا سی ذات چی قانون نا بالا تروی کله چې په یو پټی کې خطخم اچای اول هغه پټه خلک واړی به څو وخت پوری پریګ دي چې کم ګنده بوټي را لوړی دلی دي را راستلی شوی دي چې دا غوي زیلی غرمو وهي وچی شي بیا یې وماری راوی باسی د پټی نه بهر گزار کی په دې خبره پوهیږئ که نه پوهیږئ پس د هغې نه پکې بیا ښایسته تخم د لونګو یا د بل څه شي واچئ او که چېرې هغه پخوانی خطرناک او خراب بوټی دی پکې پرېښو نو بیا د لونګو بوټي پکې کرا او فایده نه کوي بهر صورت مقصد مې د خبره دا ده چې زړه به د غیر الله د محبت نه او د غیر الله نه پاک کې لا اله رستو بیا تصدیق وو کې اقرار بو کې چې الا الله جناب محمد مصطفی احمد مجتبا سرور کائنات صلی الله علیه صلی الله علیه وسلم هغه په خپل تمامې زندګۍ کې کم باغونه چې جوړ کړیو او کم باغ چی تیار کرے ہو حاغی باغ کی چی کم گلو نو آغی تا صحابہ کرام ہوئی تشے ہوئی صحابہ کرام اللہ فرمی اولائک هم ہم الراشدود رشد و ہدایت کے مینار کیوں بن گئی اس لیے کہ انہوں نے اپنے دلوں میں سے سارے غیر اللہ کو مٹا دیا تھا شیطان په مختلفو رنگونو غیر الله زړه ته ورننه باسي قران ویل او بیا د خسړی نه ویل صحیح العقیده انسان نه ویل ځکه ضروری دي چې اسې نه په سپینه جمع کې غیر الله ستا زړه ته ننوځي چې د ته وایي چې زه تاله د لارې ښودلې والا یم په حقیقت کې تا نه لار خطا چې نه کی خبره پوهېږې که نه پوهېږې صحابه کرام تا قرآن او سنت کې خودلې شوی وا چې د مور پلار احترام ساته معلومه وا کنه وا معلومه هغه ته ویلی شي چې د مشر احترام ساته هغه ته ویلی شي چې په وړو شفقت کوي هغه ته ویلی شي چې د امیر اطاعت کوي هغه ته ویلی شي چې د عالم وقار او احترام ساتي خو د دې تمامو احتراماتو باوجود لږ د هغوی کردار ته وګورئ یو صحابي ته خپله مور وایي چې دا کمی خبره تا شروع کړې دي دا محمد صلی الله علیه وسلم نه تا چې کم څه زده کړې دي او وای لګ د محمد علی السلام دا خبره پرېږده هغه نه منه کېدو ځکه چې دا غزړه ته د چا مینه کوزه وه مړه ډېر ورو غونې وای د چا مینه کوزه وه د الله نوم اغستل غیر قانوني په زور وای غیر قانوني تاسو جوړې ځکه یارېږئ چې زړه کې وای چې چرته غیر قانوني وي ځان مکړوا موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغه لین موندلې دی چې هغه حقيقي ګریډ ته تللی دی زمنګ تار اوس ډایرک الله سره ملاو دی اسی با مې د خراب کی ځان به مړ کی لیکن په منګ باندې اثر مور ډېر ورځ روټه و نه خړا حالت خراب شو زوی ولا زی ورځي احترامي ساتي خو خبره یې عملی دې ته ایمان وای په دې کې ګوره په دې واقعیا کې لو عبرت پروت ته مسلمانانو ته دی الله زړه ته دا عبرت کوس خو چې کله د مور حالت ډیر نازک شو نه ولا ورغه ورته وی چې موري کستا سل روح نشي او د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دین د پاره ته بو کړتالو کې چې دا پرېګدان یو یو روح به دی وزي زما دې په رب کائنات باندې قسم وي چې سل روحونه دی وزي چې زستا خبره و نه منم ځان مکړه مور می الله می مور می الله می دا کم قانون او دا کم مطالبه چې تا نیولې دا دا د اولوهیت مطالبه دا ستا مقصد دا دی چې ما د الله نه لګو چتو غاڼه د الله د قانون مقابله کې ولاړ دی که پلار دی دی که مور دی ده که استاذ دی دی که مشر دی که کشر دی که امیر دی او که غریب دی ډیر خلق په دې چل ول باندې د مسلمانانو زړونو ته د خپل ځان محبت ورچي د مور پلار احترام د استاد احترام د مشر احترام په کشر شفقت دا په هغه طریقې باندې انسان باندې واجب دی چې په کمې طریقې چا خودلې دی کله چې د الله د قانون نه د هغه خودلی شوی طریقې نه لګ ګډ وډ شو دا بیا ستا خپل یو شوق دی دا عبادت نه عبادت وای دی تا چې هغه د الله د منشي مطابق وي امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نلوی امیر او لوی شخصیت امیر المؤمنین دا خبرې دې د پاره کوم چې دا دور داسې دور دی چې په دې کې ډېرې پارټۍ دي ډېر جماعتونه دي ډېرې ډلې دي د هرې ډلې خپل خپل مشر دی او هر مشر چې پاسي وي چې د امیر اطاعت کوي داسې امیر او داسې امیر او یو د منظمې مشر دی او یو امیر المؤمنین دی په دې امیر کې او پاغي امیر کې ډیر بلا شی فرق دی اوس زه پنځه کسان را جمع کما او هغوی لکه بالفرض والمحال والتقدیر تبلیغیان دی الله ډیر کی په دې ملک کې د تبلیغیانو لسو لسو کسانو جماعت یو پکې امیری څه شي امیری خکه اوس دا امیر د لسو کسانو ته وای چې ټوپک راواخلې او زه چې صدر ته ځو څه شي کو صدر ته چې صدر لزینو لار کې به نیولې کني ولې به ني د چن غړک نه به نیولې بل زینم نه ورته وي بچ سترګې دشتا یره جی د امیر حکم دی خبرتي شي کم امیر نو دا جایز دی څکه چې دا امیر المؤمنین خو نه دی چې ته د د په خله باندې هغه کار کوي چې هغه د الله قانون نه یا د ملک د قانون نه خلاف دی بل فرض اصل قانون د الله قانون دی خو په مثال مې دته وي نو کله چې یو سړی امیر شي نو هغه زړه کې وایي چې که زه مغه امیر یم ماموري نه وایي چې که دا مغه امیر دی که پلار دې دې د الله د حکم خلاف حکم درکې نوک سره ټکراو کا مور در تد الله جل جلاله د قانون نه خلاف حکم درکې غم ټکراو کا چې ترڅو پورې تا لا اله نه دی منلی الا الله باندې ته مسلمان جوړېدلی نشي لکه څرنګه چې الا الله ضروری دی داسې لا اله ضروری دی دواړه اجزا چې ملاو کې لا اله الا الله پس دا غینه به کلمه د توحید تی جوړیږي څه شی به جوړیږي خو نیمی نیمی مسلمانې دلې نشو کې دې شي ډېر خلک به وایي چې د مفتی صاحب په دې خبره چاته اشاره ده زمونږ هیڅ چاته اشاره خدای یو دی او شریک نه لري که چېرې موږ یو کس ته اشاره وکړو بیا خو زموږ بیان اډو څه بیان نه دی زموږ د ټولې دنیا دغسې خلکو ته اشاره ده چې چا کې هم دا ګناه پکې که هغه زه یم او که هغه ته یې که هغه زما خاندان دی او که هغه ستا خاندان دی د الله د قانون نه بالاتر به بل څوک نه ګڼو دین اسلام ټولو دینونو کې الله جل جلاله تا محبوب ترین دین دی دین اسلام کې څه شی دی دین اسلام دی صرف اور صرف بندگی د چا منل د چا بندگی منل الله جل جلاله د الله بندگان چې کله صحیح بندگان د الله جوړ شي د هغوی کار دای چې مخلوق پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله صحابه کرام حبشه ته لاړل د مکی مشرکانو ورپسې یو جماعت لګلو د شرارت او د شیطانت د پاره چې د حبشه بادشاہ ته وایي چې دغه خلکو خو ډیره ګډه وډه عقیده ده ستا خلاف دي څه شي دي ناغوی چې کله لاړل خپل ورانه وکړو حبشه بادشاہ صحابه کرام راو غختل جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ یوا تاریخی جمله ویلې و هغه ول د خپل لیاقیده او د نظریه معمولی غونې تشریح وکړ چې موږ هغه خلق یو چې موږ به ژوندې لونه خخولې موږ به په وړو وړو خبرو کالونو کالونو پرې دشمنیانې کولې موږ د الله د دین نه ناخبره وو موږ سره رحمی نه پیژنده یو پیغمبر د الله جل جلاله قانون موږ ته بیان ک او هغه زمنګ داسې تزکیه وکړه اوس په کشرانو شفقت کوو د مشرانو احترام ساتو دا کوو دا نه کوو خو الغرض زمن کار دا دی لنخرج العباده من عبادت العباد الى عبادت رب العباد مین کار د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او د هغه د ډلې او د جماعت دا دی چې منګه مخلوق د مخلوق د بندګې نه وباسو او د چا بندګې ته ودرو دا سه خلق ته اولیاء الله وي قران کریم وی الله ولی الذین آمنو لتبين للناس ما نزل إليهم خلق تا هغه قانون بیان کا هغه څه بیان کا چې هغه برنه نازل شوی دی پیور پیور خالص خالص ګډون پکې ونه کې نن سبا که څوک د الله خبره کوي دا غي لاندې به خامخا د ځان خبرم کوي ورسره خبره پويږي کنه پويږي خدای راستی چې په غرق سوچ ولا سوچ وکي چې هر ځای کې ګوره دغه سره روانه دا الله خبره به یې خو لاندې و پکې خامخا د خپل ځان خبره الله جل جلاله جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي پیور دین بیان کا مانزل الیہم او کار دا وکا لتخرج الناس من الظلمات الى النور تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آؤ کار بدی دائی ہے پیغمبر یا د جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ وارثی وارث وراثت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حق کلمې ویل دي او خلق د الله سره ملاول دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وراثت ما د خبره کوله چې د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نه لوی امیر شته خو هغه چې کله ولاړ دی یو ځای کې یوه خبره کوي ورته وایي چې که ما کې تاسو څه غلطي ولیده نو یو صحابي ورته را پاسې دی دا تورې د نیام نه بهر کړه ورته وایي چې ستا په دماغو کې څه دي لأصوین اعوجاجک بالسیف که چرې در کې کګلېش مې ولیده نو په دې توره باندې کوګواله سم کم الکا ویلی و کني ویلی علما الکا ویلی و کني ویلی تبا وای نن سبا د شلو کسانو امیر ته به وای ځکه چې هغه وی چې امیر المؤمنین مولا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نن داسې لغونی څوګته برایم الله اکبر الله دې کمه او بشه معاف کی یو متل مې د لکولو خو بیا به خلک په غلطه خبره محمول کی ځکه چې هغه کی بعض خلک په دې شی باندې پویږي نه نو بل طرف ته بوزي نه وایو بس تیر شته مقصد مې د خبرې دا و چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته یو سړی ور اوچتیږي یوه زنانه یو ځای کې ور اوچتیږي ورته وی چې دا الله په کتاب کې دا آیت داسې راغلی دی استاد حکم دغسې وی ولې هغه ته وی چې بس ځکه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي چې هغه د الله د کتاب په مخ کې سخت ودرېدونکی سړی و منګ تاسو له پکار دی چې منګ د چا د لوی نه متاثر منګ له پکار دی چې منګ د چا د توري نه او د چا د ظلم نه متاثر موږ د الله او د الله د دین او د الله د قانون نه داسې متاثر شو چې کم ځای کې منګه غلطه واورو او کم ځای کې منګ غلطه وینو په کار دی چې منګ وایو چې دا غلطه نن سبا دې که چاته الله غوندې څه ووې که نه بس الله دې بیا کمی وبشی معاف کړي نو عزیزانو مقصد می دا دی چې جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ډیر په تکالیفو ډیر په مشکلاتو یو باغ لګولیو چې د اغ باغ ګلان صحابه کرامو اغوی له داسې تربیت ورکړې و د الله په کتاب باندې چې هغوی د هر په باطل کې د باطل په سترګو کې سترګې اچولې او هغوی په هر میدان کې حق وینا کوله هغوی په هر ځای کې صرف او صرف د چا بندگی کوله الله عبادت صرف او صرف د الله په کار دی بندگی یو معنا یو مقصد دا هم دی چې ته د یو سړی د یو ذات بغیر د اسبابو نه او بغیر د څه دلیل نه ته د هغه داسې غلام جوړ وې چې هغه تعالی وی چې ها نو ته وی چې ها او چې تم په واسطه باندې چې کم باغ جوړ کړي او صحابه کرام کلا چې هغه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینا باندې عمل کولو نو دومره لوی قوت او چې د بدر په میدان کې 313 صحابه کرام یا 14 بل طرف ته لوی کافر اصله نه لیس د زغرو پکې کمه نه او د ترونا بلکې هغه لوی لوی شجاع هغه لوی لوی بهادران د زمانه به چې ځان لوي دا یو څو دانې یا الله ستا بندگان دي کچره دا د مغلوب کړل نو ستا پس مکه باندې بستا بندگی نکیږي صحابه کرام چاک لوړې راغستې وي ډنډې راغستې وي موږ د الله په دین کې صرف د الله غلامان یو د چا غلامان نه یو نه یو چې موږ له به څوک وایي چې ته داسې کوه نو موږ به هغسې کوو نه دا موږ دا بیعت موږ صرف او صرف هغه ذات سره کړی دی چې ته څه وایې موږ به منو بل چا سره زمونږ دا تړون نشته نشته زه کله کله ویم چې دا خلق وایي چې ذکر دی ته وایي چې تسبیح راواخله الله الله الله الله الله سو کوئی شي لا اله الا الله لا اله الا الله سبحان الله سبحان الله لاس کې به تسبیح په جبه به سبحان الله هم وي روان بم د الله خلاف وي کار بم د الله خلاف کوي بلکې تسبیح به پلاس کې یو به سبحان الله وي دویمه وکنزل کوي کچره دې ته ذکر وای نو دا ذکر نه دی دا ذکر نه دی دغه وجه ده چې اثر پکې نشته ذکر وای حقیقت کې د الله داسې یادول چې ستا په دل او دماغ کې 24 غنټه الله داسې حاضر دی چې کله هم ستا د دنیا مخلوق سره چا سره هم مخ راځي کوم یو کار له چې ته لاس یا سترګي یا پښې ورتېرې نو د هغې نه مخکې ستا په کمپیوټر کې د الله جل جلاله یاد راځي چې دا کار او دا خبره دا خو د الله د قانون خلاف خو چینی پس دا هغې نه یې چې کوي او که ته په دنیا کې د یو سړی تابعداري خو کوي نن کچری مخلوق ته وګوره د هر ډلې د هر جماعت د هر کلی خلک چې څوک چا پسې روان دي نو هغه چې یو کار کوي نو اول ذهن کې دا سوچ کوي چې فلانه را نه خپن شي کوي کنه کوي لکه د خاندان کور کې یو الک یو کار کوي نو اول ذهن کې دا سوچ راځي چې الکه زمنګ بابا یا زمنګ تر هغه نه چې تاسو کا به وي چې به اجازه ته دا کار ولې کړي دا علاقې مشر چیرمن نه تاسو کوي یره هغه بیا وایي چې ما سره هم دومره مشوره کړې وکنه دا علاقې سه چونه تاسو کوي چې ما نه هم تاسو کړې وکنه دا علاقې بل یو مشر چې په هر لحاظ سره سیاسي لحاظ سره دنیوي قومي څه لحاظ سره څوک ته نه مشري نو زړه کې راځي د پارټۍ مشر خو د ټولي دنیا مشر ګڼي هغه خو داسې یو شتر به مهار ګڼي چې بس هغه مطلق العنان بادشاه دی شه مطلق العنان بادشاه دی کدا الله د عبادت ځای راشیم نو دی به تی تپوس کوي چې هغه نه تپوس نه کړي د الله د دین کارم د الله په دین کې چانه تپوس کولو ضرورت شته نشته یو کار دی عبادت ته د ثواب کار دی او ته پاغي کې د خپل مشر نه تپوس کوي نو معلومیږي داسې چې ته لکه چې د الله نه اوچت غړي نو کله چې ستا ذهن ته بابا راځي ستا ذهن لا چیئرمین صاحب راځي ستا ذهن لا سچو صاحب راځي ستا ذهن لا خپل سیاسي مشر راځي ستا ذهن لا خپل استاد راځي ستا ذهن لا د الله ولې نه راځي الکه زما په خبره پوهیږي ستا ذهن لا الله ولی ناراضي نو چې کله ستا ذهن لا په هر خبره کې الله راضي نو دې ته ذکر وي یاد وای څه شی وای وتا ذکر په حقیقت کې یادول ته وای چې الله درته یاد وي په هر کار کې مشهور واقعا چې دا واقعاتو متعلق ما مخکیم تاسو ته په اف ام باندې دا خبره کړې و چې کومه واقعه سو کوی دا د قران کریم نه څه ذکر نه دا ګوره د قران ټکی نه دا واقعات اکثر دروغم وي خود عبرت د پاره شان نقل کړي او خلکی چې ذکر کوي هم د عبرت د پاره ذکر کوي نو په یو ځای کې چرته یو پیر وو او یو وړوکی طالب وو نو بادشاہ به وی چې دا پیر ډیر لوی عبادت گزار او ډیر دیندار او ډیر لوی سړی دی بس دا د الله ډیر خاص بنده دی اکثر د پاره دینی اعتبار سره کم خلک چې دنیوي اعتبار سره په عہدو باندې فایز وی لکه بادشاہ وزیر او دا بیوروکریټس او دا افسران دا عاجزان که هر څومره ښه خلک شي خو دیني اعتبار سره دا ډیر انتهایی ساده وي څه شی وي جواب راکې څه شی وي د دین په نامه باندې خلک کې غولای هر سړی چې ولا لغونې په دې ګیره باندې غوړ لاس تیر کی کنه نه غوي سره کې وي چې دا به جوړ شرط دیندار سړی نو زمنګ ستاسو په شان خلک په ار ګیرورو په هر ګیر غوړی باندې غلی ګنا که غلی ګو په منګ له چې هزار جوبه واغوندې او 1500 غزه پټکه وه پوهیږي او د ګیډې په ځای په د قمیص لاندې بالښتو مانډې منګ غولولی منګ به د کردار او گفتار ګورو پس د هغې نه به در باندې اعتماد کوو منګ ته پته ده چې په دې سپینو جامو کې څومره غله ګرځي خو چې کم د ارباب اقتدار دي افسران خلق دي دا دینی اعتبار سره دومره ساده لو وي چې لږ ورته ځان داسې غوډ را غوډ کې غوي چې دا بچري جوړ هر سړي ته وایي چې امیر صاحب څه ورته وایي هغه وایي چې دا به چېرته دینداره سړی نو کمنټ کې هغه لا مونځ هم نه ورځي دا وایي چې نیک سړی به نو خو چې لږ وروسته ورته پته لګي نو هغه ایو داسې شی وځي چې بیا وروسته ورپسې اشتهارونه لګوي چې پلانې اشتهاري مجرم دی په لاس نه راځي حالان کې تاڼې نه تې تښتېدلی ځکه چې هغه ولا ځان بزرګ کړی غولیږي په دا خلک دیني اعتبار سره دا ساده نو بادشاه وی چې دا خو ډېر غټ پیر دی ډېر دیندار دی او دا خو بس ډایرک الله سره رابطه ده نو هلته راسې خوارکی غونې عالم و هغه ورته ووی چې بادشاه صاحب ته پیسې دوکه شوی دا پیر کې د سره د الله معرفت شته دی نه او دا د الله نه په میلونو باندې لرې دی اسې په دې جوباو په دې ګیراو په دې رنګونی چې ونه غولېږي نه کروزي خو ډېرې ارزانې دي ورته ووی چې نه مړه تاسې بې عزتي کوي دا اولیاء الله هغه ورته ووی هغه ملا چې ګوره دا وړوکی طالب چې دی که نه چې دا چان کوي وظیفه غونډي خدای راستی دا د الله نه ډیر یریږي او دا پیر صاحب ډو تیاریږي نه بادشاہ ورته وی چیرې مولوی صاحب ته خماله ولا چې د غلطه کې دې سړی وخکارې دې معلومیږي چې چرته بل څوک یې ابل نوم اوس موږ ډیر غسته ځکه نشو چې وایلو کنه نو بیا خلک وایي چې که دا موږ نه ولا چې وایي هغه نورم په جامو کې غټ شي موږ خلک چې راغواړو د توحید او د سنت طرف ته راغواړو چې طرف ته راغواړو موږ د توحید او د سنت عاشقان یو او د توحید او د سنت اشاعتیان یو موږ د چا د کلی شاتیان د چا د کور د چا د ذات شاتیان نه وی چې موږ به د امین جان شات کو چې رجو امین جان داسې سړی دی د خبره سره زمون کار موږ توحید او سنت سره کار دی چې د چا توحید او سنت سره کار وی دا غوی به موږ سره مینه وي چې د چا توحید او سنت سره کار وی زمونږ به ور سره محبت وي او که د چا توحید او سنت په ځای باندې چرته یو سړی سره مینوي نو بس دې دی پویږي او هغه سړی دی پویږي په دې خبره پویږي منګه د ذات سره محبت نه لرو ذات ته سبب څوک مرشي ژوندې سړی دی نن به یې سبب نه نن به خي سبب گمراه شي به موږ گمراه کیو نه منګه کار دې توحید او سنت سره ان شاء الله زموږ تاسو ټولو کار به توحید او سنت سره وي لاسونه پورته کې تش په ان شاء الله مې چې ونه غولوي ګوري دا ګوره د الله په کور کې زه تاسو نه عهد اخلم چې زموږ تاسو به تعلق وي توحید او سنت سره د چا ذات سره به تعلق نه وي زنم در تناسته مخامخ د الله کتاب هم غړولې د خې خبرې کوم ډیره خده خو که سبا زه ګډ وډ شم کنه بلا دې ما پسې را پسی تاسو خو نه ګډوډېږئ کنه دا څه ضروری نه ده چې نن زه دلته ناست یم قرآن ولم خدای دې نو کی کیدای شي سبا موږ له څوک ډېرې پیسې راکړي ملیان خو ډېر زر الله دې رحم وکړي خو دومره خبره ده چې موږ یې وایو خلک یې وایي نه وایي د شپې هر سړی یریږي خو سهار څوک حال وایي او څوک یې نه موږ یې وایو مولیان خو ډیر زر ګډ وډ شي نو سبا به مال چا ډیری روپې را کړي او ما به العیاذ بالله د قران کریم پرې خوي سنت به می پرې خوي او راغسته به می ګرانت څه شی به می راغسته ګرنت به مراغستې انجیل به مراغستې نو بیا به تاسو وای چې نه نه جی زمونږ د سره ډیر محبت ته دا زمونږ مشر دی وای با نه بیا به وای چې خدای دې د امرو کی او د دې خدای نظریه امرو کی مونږ هم دغه سي نظریه لرو موږ د چا ذات او د چا شخصیاتو پسې ځان نه تاړو خلک به کېدی شي خپل ځان وچتول غواړي موږ د الله دین وچتول غواړو نو مولوي صاحب تاب بادشاه وی چې ته خو جوړې مالا ګډ وډ ښکاری وابي شوی لکه چې پیرانو خلاف کوي هغه ورته چې زجی بادشاه سلامت کچره نه مني نو داسې چل وکړه چې یو دوه کونترې راواله یوه دي پیر صاحب له ورکا او چاړم ورسره ورکا یوه دي وړه طالب له ورکا هلکه شور مه کوئ لغونې لاګه توجه چې دا کم کسان ولاړې په دې مینس کې دا د جنون نه منیټران مه جوړوي شور ټول هم دا جوړوي خو لږ غلی په دې ودرېږي نو خپله به خلک نو بادشاه دوه کونترې او دوه چاړې راواغستې یوه یې پیر صاحب له ورکړه یوه کونتره یوه چاړه یوه یې هغه وړوکي طالب له ورکړه ورته وی وی چې دا سه وکي چې دا په داسې ځای کې حلاله کې کنه چې بس هیڅوک پکې نه چې بل ذات تی ونوي نه بل ذات دی چې بس صرف توی چې په خفیه ځای کې حلاله کې چاړو د چادر باندې نظر ونه لګي پیر صاحب لاړو خمزدار یو تخانه کې یو کوټه کې بسم الله الله اکبر او کونتر راوړه چې جی دا څه دې کې مې الله لکړه چې خدای راستی ک کدال ته پیشوم وا غیزه خدا طالب ګرځېدو ګرځېدو ګرځېدو ورځې تیر کړه خو مازیګر ته کونتر ژوندې راوړه او چړو مو سره بادشاہ ورته وی چې ولې دې الله لا نکړوي بادشاہ صاحب ټوله دنیا می ولیدا چې زما وسره سه دو والله یو ځای می داسې پیدا نه کو چې هغه کې الله نه ای هر ځای کې لیدم څه شي کولم هر ځای کې لیدم ځکه مې راړو نو مولا ورته وی چې وسته و منله ګورا چې غلط د چا په ګیرا او تسپو نشه ټول د مینی غلدی خو په وس خبره پاتې ده ټول د مینې غله دي خو په وس خبره هغه سړی به منو چې هغه تعلق توحید او سنت او قران او سنت سره او د جناب محمد مصطفی دین سره ای کاغه د هر ځای ولا ولی نه هر ملک سره تعلق ولی نه هر خاورې سره تعلق ولی نه هر ډلې سره تعلق ولی نه خو چې کله پاغه کې د الله د دین تابعداري شته نو قران ویلي دي چې انما المؤمنون اخوه څه شی انما المؤمنون اخوه الله ویلی دی چې د چا ایمان په الله باندې دی سره د تمام ضرورتو د دین نو بس دا مؤمن دی او دا د بل مؤمن ورور دی کغه په مشرق کې دی او په مغرب کې د نن سبا دنیا اصول دا دي چې هغه وایي چې نه زما تابعداري چې څوک کوي بس هم مؤمن دی او زمونږ ورور دی او چې زما تابعداري نه کوي ورور مې نه دی معلومیږي چې مونږ بیا داسې کوو بیا مؤمنان نه یو نو اصل ذکر وای دیتا چې ستا په زړه کې د الله داسې خوف پروت وي الله داسې حاضر او ناظر وي ستا په دل او دماغ کې چې ته کلم کم یو کار کوي چې اغه سره یو پړک مخ کې تعالی دا ذهن له درځي چې دا کم کار چې زه کوم دا د الله د قانون د الله د منشي د الله د رضا خلاف خو نه یو وړو کې سپایي چې هغه ډیره کمه تنخواه اخلي ډیره کمه تنخوا چې اخلي وړوکی سپایي چې په ایمان او هغه سهار نه تر بیګا پورې یا هغه په خپل ټول سرویس کې چې دا هغه څو کاله سرویس دی کله چا 25 سال دی کله چا 14 سال دی کله چا ډیر دی او کله چا کم دی هغه په دې ټول کالونو د سرویس کې یو کار داسې کوي چې اول ذهن کې دا خپل قانون او خپل مشران ذهن کې ناراضي جواب راکې په دې 18 سال په دې 14 سال په دې 25 سال کې یو کار داسې نه کوي چې ولې دا سوچ نه رغلې چې الکه ما نه مشر چې کم زما افسر دی چې دا غل طرف ما ته آرډر شته او کنيشته الکه داسې داو کنه دا نو ته هم د چار انګوټ یې کنه ته هم د چا بنده خو یې کنه تعالی هم څوک تنخواه درکې چې هغه الله دې رزق درکې سای درکړي دا ته هم داسې بې پرسانه بادشاه خو نه یې چې ته راغلی یې مطلق العنان او بس پیدا شوی زمانې پیدا کړی او زمانه دې وجني یو وخت شته دی تا نه د تپوسو که نشته نو په کار دی چې تم د هر کار نه مخکې دا سوچ وکړي چې ګوره هغه زما لوی رب چې دی هغه لوی قانون چې دی د هغه هغه لوی حاکم اعلی چې دی آیا هغه دې خبرې اجازت ماله راکوي او که نه راکوي الله جل جلاله خپل بندگان د تیارو نه رڼا طرف ته راوباسي او د چا چې طاغوت او غیر الله سره مینا دا غیر الله هر څوک چې دی غیر الله د مور پلار په شکل کې ولې نه دی د مشر په شکل کې ولې نه دی د پارټۍ په شکل کې ولې نه دی غیر الله د هر څه په شکل کې چې ولې نه دی الله فرمایي چې د چا کلا غیر الله سره مینه ده نو تاغوت سره مینه ده الله فرمایي چې تاغوت کار دا دی چې د رڼا نه خلق تیارو طرف ته بوزي صرف دومره خبره ده چې دنیا کې کم څه تعالی ملاويږي نقد ملاويږي قران چې درته کم څه وایي چې تیارو طرف ته روان کړي دا پته به د سترګو پټولو نه بعد لګي ډېرې چغې به ووهې نه به د مور خلاص کړی شي نه به د پلار خلاص کړی شي نه به د جماعت امیر او پارټۍ امیر او مشر خلاص کړی شي بیا هغه ځای کې د خلاصولو والا څوک دی کله چې هغې تیارې لور وستې اواز دې بار نه روزي ولا هم ينصرون کې مفسرین لیکي چې جلوس هم احتجاج هم نشي کوي هلته داسې نه پاکستان کې خدا سي خبره ده چې کله چا خلاف دی یو کار ذهن کې راغی نو بس جلوس به جوړ کې او لوی شور شر به جوړ کې څنګه څه خو به څوک आवाज واوري الته جلوس او احتجاج هیڅ قسم تخلاصې دل دی بیا نشته موږ تاسو به د مور پلار موږ تاسو به د پارټۍ د مشرانو د جماعت د مشرانو یا د کلی د مشرانو هغه خبره منو چې کومه د الله د قانون مطابق ده چې د الله قانون نه خلاف دا خبره به لاس پورته کې چې نه به منو کچاو منله د الله په مخ کې ګوره هغه به د قیامت پر خپل ذمہواری لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق من داسې د توحید او سنت والا نه یو چې خلق ته ویو چې ګوره د شیطان بندگی مکوا د با د بابا بندگی مکوا اولیاء پرستش مکوا خو زما پرستش کوا شرک به هر صورت شرک ته که د هر چا بندگی څوک کوي ناروا چې د هر چا منې ناروا ده که نه ده داسې داسې نه ده چې د امین جان منې نو ناروا ده او چې د شاکر جان منې نو بیا روا ده باو کا تجر و با الا تجر پوهېږې په دې که نه پوهېږې دا نه په هر چا باندې چې ګناه ده هغه هر ځای کې ګناه ده واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد یا الله د حاضر جمع ایمان کامل نصیب کا یا الله سمره سوک چې راغلی دي زړه حاجتونه شرعي پوره کا یا الله سوک چې په هر نیت باندې راغلی دي ګناهونه معاف کا یا الله چا هم غیر چا پیر خزي دي او کنر دي چې چا غوګ نیولې یا الله په هر نیت چې غوږ نیولې دی یا الله د زړه مرادونه شرعي پوره کا یا الله ستا دربار کې چې چا لاس پورته کړی دی او زړه کې څه قسم دعا نیولې ده پروردگار عالم ته هغه دعاګانو نه خبردارې د سینو رازونو نه خبردارې یا الله مراد یې شرعي پوره کا یا الله باز خلکو دعاګانې غوښتي دي د زیړی مریضان دي یا الله چې څوک مریض دی ته ول شفای کامله عاجل للدین نصیب کا یا الله په دې کلی کې دشمنیان دي پروردگار عالم ته دا غوي په مابین کې د خیر فرشته وګرځوا یا الله دا غوي په مابین کې روغه جوړ راولا یا الله دا علاقه مشران دا علاقه علما او توفیق ورکړه چې دا غوي په مابین کې د خیر خبره وکي معزز مشر مړ شوی په دعا کې په دې جماعت کې یا غیر چپیر چې څومره څوک وفات شوی دی الٰه العالمین ته داغه مغفرت نصیب کا یا الله غلوې سفر په خوشاله کا یا الله په دې کلی قوم باندې رحمتونه نازل کا یا الله چې څوک هم دې ځای تراغلی دي زمونږ د تحفظ او د حفاظت په خیال باندې یا الله قدمونه نیکه تلو کې واچوا یا الله زړه مرادونه شرعي پورا کا یا الله سمره لوی واړه چې رغلی دي پروردګار د چا زړه کې څه مراد شرعي دی ته پورا کا یا الله که د چا ودونه نشته نه کمل ودونه ورته نصیب کا یا الله چې د چا اولاد نشته نه کمل اولاد ورته نصیب کا یا الله چې د چا نارینه اولاد نشته نارینه اولاد ورته نصیب کا یا الله منګه د ستا بندگان جوړ کا یا الله منګه صحیح ستا بندگان جوړ کا یا الله د مخلوق د بندګۍ نه وساتا یا الله د مخلوق د بندګۍ نه وساتا یا الله د شرک او د بدعات نه منع کا الہ العالمین د نیکه توفیق را تنصیب کا یا الله په دې پروګرام کې په دې جلسه کې په دې دینی مسله کې چې چا منډه تر ډواله دا او زړه نه یا اسې په زړه باندې پروردګار عالم دی شي ته خویلې دی او تعاون کړي دی الہ العالمین ته زړه مرادونه شرعي پورا کا یا الله دې کلی قوم باندې رحمتونه نازل کا یا الله زمنګ ټول ګناهونه معاف کا یا الله منګ ته صحیح دین نصیب کا یا الله منګ صحیح د توحید او د سنت والا جوړ کا یا الله ستا طرف ته بلون کې مو جوړ کا یا الله کم خلک چې ستا طرف ته بلنه کوي پروردگار عالم موږ ته دا غوي په مجلسونو کې کېناستل نصیب کا یا الله کم خلک چې ځان طرف ته یا د دنیا او د خپل بنگلو د مدرسو طرف ته بلنی کوي چندو طرف ته بلنی کوي الٰه العالمین ته دا غوي د دا غوي د گرفت نه موږ آزاد کا یا الله په چل ول باندې عوام په خپل خبرو په خپل مسایلو کې